مقعد ځان لا د اور نه چا چې په ما درو جوړ کو پیغمبر پاک وې نو ځان له جهنم کې ځای جوړ کو من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل الله حتا یزیا سوک چې اوته دا په طلب د علم سوک چې اوته دا په طلب د علم پسې مشره په لار د الله کې حتا تر دې چې دی واپس شي من ازنا سبع سنین محتسبا کتب له براءه من النار آغا چا چې اذان کو او کالا چا د اذان مور کوي ها اذان دې لوی ثواب دی اذان په خپل کوي من ازن سبع سنینا د خلقو ته د اذان پته نشته ثواب هغه ته توایا او مړه توایا پر چا به ویلي سړي بانګول نو موږ نه پیدا و وګورا من اذن سبا سنین چا چې اذان کو وکالا محتسبا او هغه په ثواب په نیت باندې چې کې ما دا ثواب ملاو شي یو خو یا کارې نه پاره نه نه دا ثواب په نیت کوتبه او بری کړی دي د پار اخلاصې دورنا من ترکل جمعه من غیر ضرورت چا چې په غوډو جمعه بغیر ضرورت نه آسو چې مړ شو او غزا یې ونکړه جهاد یې ونکړو په خپل ولم يحدث به نفسه او نه بیان کو د دې غزا د خپل ځان سره نور تا نفسه د خپل ځان سره یعنی په زړه کې د جهاد او د غزا سنیت هم د جهاد نو معنا ولم يحدث او بیان نو کړي د دې جهاد نفسه د خپل زړنا یعنی په نیت او په زړه کې د جهاد څخه تذکرم نو راغلي او خلق جهاد نو کول نو ما تنو دې مرشو په یوې سي د منافقت باندې خوش کده خوراک او سکاک نکې نو دل دې کې حاجت نشتا زکا چې د درو و پرې نو خود درو با پرې دې زیاته و پرې دې زور و پرې دې نو کده وی الک پلان دې خسړې دې خوراک نکې سکاک نکې چې زمارب زمانه خوشاله شهوات ختمه یو دا کې یو کې هغه افترا او کنزل او لان او تان او قذف غیبت بهتان افترا یمین غموس دا تزو دا کین او دا غ په خوراک او سکاک پر خودرو کې د الله لپاره څه فائدہ پیدا و ظالم ته چې کنزل کې ته چې غیبت کې ته چې افترا کې ته چې لان تان کې ته چې خلق بدنامه قسمونه په ناروا کې نستا په دې خوراک پر خودلو کې څه فایده شته اله زبر الله د پاره خوراک نه نه کړ وکړه مسکن چې ته روزه نیسی روزه کې خوراک هم نه کې اسکا کم نه کې جماع نه کې خو نور د هر حرامي توپ د بډې والی دي کنزلې رد بده قسمونه په غلطه غیبت نه به څه فایده شته پوه شئ نو ژبه څه فایده شته من او بیا د طالب د مولا سره کوم کنځل خوان نه کوي وره ها دا کوشش کوي نه په کورونو کې نه بهر د طالب د مولا سره بالکل بالکل مزه نه کوي من لبسا زمون استادانو هغه ګوره دا بعضی سيزونه د بعضو خلکو سره خوان نه کوي اے نسوا ټیک د ګنا وای خو سم معمولی نه شر معمولی غونډه خو کام خلک یې کوي نو کوي خو چې طالب او مولا نسوار کوي نو هغه ډیر بد دی ډیر سخت بد دی بل یې کې بد نه دی یا به د پوزید لاندې کوي یا به چې د مات به ډک کړي نه دې ځکه هغه چې قران او سنت او فقره کې دا ګنده شی پروتي ها او ګنده ټکې ګنده سي او خره کته پورته کوي او طالبانو ته ګوري دا د خداینا او پښوندو باندې هغه شین زنګ را روان یار مزه نه کوي یار مزه کوي خو یو دا بعد خبرې د استادانو ډېر د فېدي او مو مو ته په خله کې حاصل دی چې وی الله تعالی توفیق راکړي وی سګریټ شو نسوار شو الا نشه خه نه ده ګناه پکې ده خم نه ده خو ګوره خمه ده باجی سيزونه خو طالب د مولا سره خون نه کې د بیا کنزلې رد بده او دا باز زونه اسم خندي خو د مولا سره ګورا شي ګورا مولي سي دا شي داسې کنزل کوي وای داسې کنزل د مولا کوي طالب کوي بیا سوره بد لګي خزو ته په تماشه واړو ته په کوسو کې په تماشه وای دا له مولا دی دا له طالب دی دا چې جګړه جوړه شو وازه بچي زبر زبر سمه سره خوان بابا سره مناسب نه دي زو سو کته ار سره هم سره مناسب نو چې اوسه غپیږي غپیږي غپیږي نو خامہ خطا مو غپای کنه بس کا غار ته کې وای بس ته راځه به سم نه جوړي مل لبس صوب شورت فی الدنیا البسه الله صوب مذلت یوم القیامه هغه چا چې وا چولا جامه د شورت په دنیا کې چې زه مشهور شوه د تکبر سره کوي دې تکبر سره داسې یو کار سره رواني پیزار سره جامو سره که صاحب خرې تورې بي سرې سرې چې څنګه واچولې بس دې داسې شي لکه ته به بدایو چې د یو لوی بادشاہ دی نو وا بغوندي هغه د الله بدل ذلت پورز د قیامت کې جامد ذلت پورز د قیامت کې دنیا کې مله سپک کی او اخر کې وخامه خاص پکې